الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ده حضرت سليمان عليه الصلاة والسلام خط بلقیس ته ورسید او خط چا یوړ د ډاکی کار چاو کو هود هود دا خط چې ورغه دا غي په میز راو غورځو چې خط کولا او که یو عجیب خط او ډیر لوی اثر په دې باندې وک چې وی کنو دی خپل کابینه راو غختله د قوم مشران راو غختل وی دا صدری سو او دولس کسو چې دی به سره مشوره کوله د قوم مشران وی دقه سی واقع شوه ده چې ما ته دا دعوت را کړی شوی دی چې واتونی مسلمین ما ته تابعدار راشه زه سوکم آیا ورشم صلح وسره وکړو تاغه تابعداري وکړو که جنگ وسره وکړو دا خپل سرداران را غوښتي دي قالت اغي وی یا ایها الملأ اډل د سردارانو د خپل کابینه او د جرنیلانو ته وی یا ایها الملأ اډل د سردارانو افتونی تاسو مشوره راکې ماته افتونی تاسو مشوره راکې ماته فی امری په کار زما کې زما په دې کار کې مال مشوره راکې چې دا غ سره صلح وکړو او که دا غ سره جنگ وکړو افتونی تاسو مشوره راکې مال فی امری په کار زما کې سړی را بلا ده ما كنت قاطعه استاد به وی بلا نه و د یوسف د حضرت سلیمان خط په دغه وکړو دومره اثر کړی دی چې وار پاره ولا خطا کړی دی اوس قوم سره مشوره کوي ما كنت قاطعه نیم ز فیصله کوونکې ما كنت قاطعتا نه یم زه فیصله کوونکې امرا د یو کار نه زه فیصله د صلح کوم او نه زه فیصله د جنګ کوم حتی تشهدون تر دې پورې چې تاسو حاضر شئ تاسو حاضر شئ او ما ته مشوره راکې قالو هغوی ورته ووی دوه خبرې دي که جنگ وسره کې تیار یو که صلح وسره کې ستا خوخه قالو اوی ورته وی نحنو اولو قوتنا منګه خاوندان د طاقت یو و اولو باس شدید او خاوندان د جنگ سخت یو والامر الیک او اختیار چې دی دا حواله دی تا ته والامر او اختیار چې دی الیک دا تا ته دی فانظری ته وګوره ماذا تأمرین چې ته څه حکم کوې مونږ ته ماذا چې څه شی دی تأمرین چې ته مونږ ته امر کوې که صلح کې صلح وکا که جنگ کې جنگ ته مونږ تیار یو په جنگ پویګم او طاقت هر څه زمونږ ډیر دی دا بلا دا بلا بلقیس قالت اغه ورته وی سوته وی او خيار بچیان ندي خپل علاقه د جنگ نه بچ کی هغه کوشش دا کوي چې جنگ وشي چې په بل وطن وشي چې زما په وطن جنگ ونی شي ځکه چې ستا په وطن جنگ کیږي نو که ته فتح مومي بیا هم د دشمن د طرف نه ګولې ستاسو په قوم باندې په خپل قوم راوريږي قالت اغي وتوي چې نه جنگ نه کو جنگ کې نقصان دی ان الملوک یقینا باچیان د باچیانو دا طریقه ده چې کله دوی په یو قوم ورشي او قوم له شکست ورکی نو د غریبانو ته څوک سنه وي ښه د ما تحت ته سنه وي کرانی سينو باچا رانیسی دا وزیران رانیسی او دا افسران رانیسی ان الملوک یقینا بادشاهان اذا دخلوا قريه کله چې دی ورننوزي په یو کلی او هغه کلی فتح کی نو افسدوها دوی خراب کی دا کلی او که بالکل لوټه لاړی کی او بل وجعلو اعزت اهلها او دی وګرځي هغه عزتمن اوسیدونکي د دې ازلتا ذلیلا او ما هغه باچا راونیسي او ما هغه وزیران راونیسي هغه لوی لوی خلک راونیسي او قتل یې کړي او په جیل کې واچوي وجعلو عزت اهلها او دوی ګرځي هغه عزتمن اوسیدونکي د دې ازله ذلیله نن که سلیمان سره مونږ جنگ وکړو او دې زمونږ په وطن رانه نه وته نو ګوره زمونږ د مشرانو خیر نشته وکذالک هم دقس یفعلون دوی به وکړي دا کار سلیمان او د ده ملګري که مونږ باندې رانه نه وتل دقسې کار به وکړي بیا څه مشوره ورکوي وزیرانو ته وی کابینه ته ورګزې امتحان کوم چې دا بادشاه دی او که پیغمبر دی بلا ده بلا که بادشاهی نو د بادشاه مقابله مونږ کولی شو او که پیغمبري نو ګوره د پیغمبر مقابله مونږ نشو کولی هغه سره د الله نصرت او د الله امدادي نو زه امتحان کوم یو تحفه وته لېږم حمید ګله که دا تحفه یې قبوله کړه معلومیږي دا باچا دی بیا پروا مه کوئ او که تحفه یې قبوله نه کړه نو دا دلیل د دی چې دا باچا نه دی دا پیغمبر دی بس بیا هغه ته سر ښکته کول پکاري و انی مرسلتون او یقینا زلیګون کې یمه تحفه ورکومه کسان لیږم چې دا زما پیغام وړونکي به واپس څه خبره راوړي فناظرتن زه کتونکی یم بما چې په څه خبره یرجع المرسلون واپس به شي لیږلی شوي دا زه چې کم کسان لیږم او تحفه ورکوم ګورم چې دا واپس راشي سوی چې آیا تحفه قبول شوه که قبول نه شوه فناظره زه کتونکی یم بما یرجع المرسلون چې په څه خبره به را واپس کیږي هغه لیږلي شوي تاریخ کتابونو کې دي څه پنځه سوه غلامان پنځه سوه وینځې دا ښایسته جامې ورته واچولې او دی ورولېږل تاریخ کې هډې وګړي خبرې دي دا سه س تقریبا 1500 خخت د سونی 1500 خخت د چاندې او دا هیره او کم د دې چې کم خاص تاج د باچایو چې هغه کې قیمتي هیره لګیدلې دی وته لګ کړی ورولېګلې چې یو ورځ دوه مزل پاتې شو دلته بیا دغه راغی استاد پیژنې هدهد راغی حضرت سلیمان ته وایي چې ښځه سره د خپل قوم نه روانه شوې ده نه نه نه دا خیر تحفه چې راغله نو دا د سلیمان اسلام ته چې هدهد دا خبره وکړه دی ورته وایي دا میدانی ورله ټوله د سرو د خښتو کې ټوله میدانی چې هغه راغلل او دا حالات یې ولیدل وایي هلکه موږ سل خښتې یا پنځه سوه خښتې راوړي داسې دي دا علاقه خو ټوله د خښتو ده نو هغه چې دغه ته پیش کړه سلیمان ته وایي ښه زه دله دعوت د دې در کوم چې واتوني مسلمین ما ته راشه مسلمانان زه در دعوت د ایمان او د اسلام در کوم تاسو مال دغه را کوي خخت را مخکې کوي غلامان را مخکې کوي خ فلما جاء سليمان کله چې هغه راغ سليمان ته سليمان دا نون زور دی کنه نو دا مفول شوخه فلما جاء هر کله چې راغ دغه کس سليمان سليمان ته دا تحفه راوړي نو قال سليمان وتوي خا اتمدونني ایا تاسو زما امداد کوي بمالین په مال زه دل دعوت د دین در کوم تاسو مال مال دغه کوي چې ها دا والي فما آتانی الله اغه سیس چې را کړی دی ما ته الله فما آتانی الله اغه سیس چې را کړی دی ما ته الله د ته الله سور کړو نبوت سه ورکړي وو حکومت بې اندازې سه ورکړي وو دا د پیریانو او د مرغو دا تابعداري او مسخر کېدل خیرون دا ډېر ښه دی مما د هغه دنیا نه آتاکم چې الله درکړي دي تاسو له دا خو تاسو یې دیندار خلک په دنیا نه خوشحالیږي دیندار خلک د دین په خبرو او په ایمان وروړلو خوشحالیږي بل انتم بلکې تاسو چې دا دنیا پرس به هدیتکم په خپل تحفو باندې تفرحون خوشحالي کوئ دا خو تاسو له څوک تحفه راوړي نو تاسو وایي وای د لاور نه راله داسې راوړله تحفه او د سعودي نه راله داسې راوړله دا خو تاسو دغه دی ورته سخته خبره کوي هغه پیغام راوړونکي ته وایي مشر ته چې لاړ شه او خپلې باچڼې ته دې ووایه چې داسې فوج مې د پسې در روان کړی دی چې بیا به هم خیره سره وس د مقابلې نی ارجع واپس لاړ شه دغه مشر استازي ته وایي واپس لاړ شه الیهم د خپلو خلکو ته ولنخرجنهم او خامخا خامخا مونږ به وباسو دوی منها د دغې ښار نه اذلتا ذلیلا وهم صاغرون په داسې حال کې چې دوی به ذلیله یې سر ټیټې به یې چې دا واپس لاړو زلی دغه ته وی بلقیس ته او قوم ته چې دقه سی واقع وشو او دا ټول حالات او ته بیان کړو هغه د ماحول او ته بیان کو وی وای خدای ګو دا بادشاہ نه دی دا پیغمبر دی او د پیغمبر مقابله سوک نشي کولی بس مشوره وکړه چې راځي چې ورشو د سلامي له او خپل لاس د لاس کې ورکو چې بس سیبه تابعدار یو ارسه دی منو را روان شو چې راتللو د دې کم شهید تخت چې دی په څو کوټو کې دننه بند کړی و دروازې ورپسې بندې کړې او دا را روانه شوه چې را روانه شو حضرت سلیمان ته چې دا پته ولګېده چې دا خو را روانه ده په لارو و یره د الله د قدرتونو یو بل نشانه و تخکار کول پکار دی چې لګ متاثر شي نو قال سليمان وی یا ایها الملأ اے ډلې د سردارانو د خپل مشرانو ته وی وزیران او کمانډران ای پتاسو کې به کم یو کس دغه بلکیس چې را روانه ده د دې تخت به مال څوک راوړي په تاسو کې به کم یو کس د بلقیس چې کم تخت شهي هغه به مال څوک راوړي ایوکم کم یو ستاسو یاتینی راتلل بو کی ماتا بعرشها پتخ داغي قبل ان یاتونی مخک داغي نشي دوی راشي ماتا مسلمین مسلمانانو تاسو کې به کم راوړي یو پیری پکې و چې هغه ډیر قوي پیری و او ته وی حضرت زبې د لروړم وی سونه وخت کې به راوړي وی صاحب دا ته چې عدالت تناستې د به غرمې پورې عدالت کو لا د عدالت نه به پاسې دلې نه چوټي به دې نه کړې چې ما به د لروړي قال عفریت اوی یو قوی او تاسو دا زمیدار وته دی وی قال عفریت اوی یو قوی من الجن د پیریانو نه په پیریانو کې شکم قوی او اسوی انا آتی کبه زبرات لکم تا ته به په دغه تخت سونه ټیم کې قبل ان تقوم مخکې دا غې نه چې ته پاسې او درېږي مم مقام کا د خپل زینا ما وی دی بچ عدالت کې کېناست نو د غرمې پورې بیا عدالت کو سه به د خپل زینا بلا پاسې دلې نه د غرمې نه مخکې مخکې بیا ته زروړم اوس حضرت سلیمان د په بیت المقدس کې دی او دغه چې دی تخپا غ یمن کې دی تقریبا د یو میاشتې مزل و و انی علیه او دا عفریت وی هلکه کار چا ته حواله کوې چې څوک هغه کار کولی هم شي او غلم نی امانتداري و انی او زه چې یم علیه په دې تخ باندې لقوي طاقتور یم او امین امانتدار یم قال الذي وینا نه غرمه پورې نه دا خو ډیر وخت دی نو قال الذي او وی هغه کس عنده علم من الكتاب چې دا غسر علم د الله د کتاب او وی هغه کس چې دا غسر د الله د کتاب علم او تسوي انا آتی کبه زبرات لکم تا ته پدې تخ د سترګې پرف کې دا سه وګوره یو طرف ته او دا سترګې به لاره واپس کړی نی چې ما به د تاذیر کړی انا آتیک به زبرات لوکم تا ته پدې تخ قبل ان يرتد اليك مخکې داغه نه چې واپس شي تا ته طرفو کا نظر ستا د سیو ګوره یو شي ته لا نظر به دا سره واپس کړی نه چې ما به د سترګو پرب کې د تدل تروړي قبل ان يرتد مخکې د هغې نه چې را واپس شي الیک تا ته طرفک نظر ستا ریاضه دا څوک ووی هغې کس چې د هغه سره علم د الله د کتابو وی صاحب تا ته به د سترګو په رب کې به درته زه حاضر کم عام خلق خو مشهور ده د مشهور چې دا د حضرت سلیمان وزیرو او ډیر ولی الله او بزرګو او د سره د اسم اعظم اسم اعظم او دا غ اسم اعظم د وجه نه به الله پاک د په لاس باندې ناشنا کارونه ښکارا کول الله ورته د کتاب علم ورکړي وای زبې د لستر ګورب کې راولم لیکن عام محققین دا وی چې ټیک د مشهور خدا سي ده لیکن دا سو خپل اندازه ولګوي په دغه وخت کې د الله د کتاب زیات علم چا سره او سليمان سره پاره زمانہ کې پیغمبر سره د الله د کتاب دومره علم چې نور چا سره ني د دې وجنه دا دې په خپل دی اوی هغه کس چې دا غ سره علم د الله د کتاب چې هغه حضرت سليمان دی وی ته ماته وی چې غرمې پورې به د تراوړم د سليمان معجزه و د معجزې د وجنه وی د اخوا ګور او چې لاسترګ به ترا واپس شوی نی ما به دغه کړی حاضر کړی وي خیر چې ارسي فلما رآه هر کله چې د اولی د دغه عرش مستقرا برقرار عنده د سره د سترګې پرب کې دارو رسید نو دا قال نو دو وی هاذا من فضل ربي دا د فضل او د مهرباني د رب زمانه دی دا د الله یو فضل لی او یو مهرباني ده چې الله په ما کړې ده لیکن کله نه کله الله چا باندې مهرباني وکي خو ور امتحاني ښه چې دې زما شکر ادا کوي کنه ليبلوني چې الله امتحانو کی زما اشکرو چې آیا زه شکر وباسم د الله د نعمتونو ام اکفر او که زه ناشکري کوم ومن شکر او چا چې شکر وست د الله د نعمتونو هغه د مشکات حشه کې دي کنه سر کې وی شکر سره قید للموجود دا موجوده نعمتونه نه دي دا به د لو تړي زی بدنه نه وسید للمعدوم او چې کم د الله نعمتونه موجوده وخت کې نشته دي دا غي د پر خکار دي نوی نوی نعمتونه بدر لراشي ومن ومن کفر او چا چې ناشکری وکړه فإن ربي یقینا رب زما چې دی غنی بے پروا دی داغه د چا شکر ته ضرورت نشته کریم او ډیر عزت مند دی خیر چې دا تخراغه وینه داسم نکو لګ دی ګورو چې دا خزه او خيار ده او کنه ده دا تخول لګ بدل را بدل کې دا هیره پکې دغه کې یو هیره بل ځای ولګوي بل بل ځای ولګوي لکه پکې ګوتی وهي قال حضرت سليمان وی نکرو لها ناشنا کې د دې د پاره بدل کې د دې د پاره عرشها تخت دی د تخ کې ولې لګي ګوتې موتي ووهې څه ترې لرې کې څه پکې نور کې دی نه وي ننظر چې مونږ وګورو اتهتدي چې آیا دا لاره مومي اتهتدي چې آیا دا لاره مومي پیژندلو د تخته ام تکون من الذین او کدا به وي د هغه خلکو نه لا یهتدون چې هغه لاره نه مومي دا ته خپل پیژنی که نه پیژنی هوښیاره ده که نه ده هوښیاره چې ګورو دا در ورسېده فلما جاءت هر کله چې دا ښځه راله بلقیس نو چا ورته ووې قیله دې ته وویلی شو اها کذا عرشو کې آیا دا رنګ دې ستا هغه تخت اها کذا عرشو کې آیا دا رنګ دې ستا تخت داسې ابهام کوي ابهام داسې وته نه وایي دا خو به ستا تخ نی یا دا ستا تخ دی که نه نه داسې ابهام کوي آیا دغه دی دا آیا دا رنګې دی ستا هغه تخت نو ګوره مختصر کې وای چې چاله جواب ورکې نو خپل جواب دا دی چې چا په کومه طریقه سوال کړي په هغه طریقه جواب ورکا خیال دې نو دلته دوی ابهام وکړو واضح خبره و نکړه نو دا ورته خبره مبهمه بیانې واضح نه بیانې نو قالت هغې وی کأنه هو لکه چې دا غی دام دا نه وی چې او دا دی سلیمان اریان شو چې دا څه بلا ده ښځه نه ده بلا ده بلا دا څومره هوښیاره ده قالت نو دی وی کأنه هو لکه چې دا ومغی بیا ورته وایي چې بس دی نور دغه مه کوه د الله قدرتونو اظهار موږ ته مه کوه ما ته مخکې پته لګېدلې ده چې الله ستا ته نبوت درکړی دی او ستا په لاس باندې الله ډېر ناشنا کارونه ښکاره کوي و اوتینا العلم او راکړی شوی دی موږ ته علم من قبلها مخکې د دې واقع نه وکنا مسلمین او یو موږ مسلمانان وصدها ما كانت تعبد من دون الله د دې یو معنا دا ده وصدها او منی که حضرت سلیمان دا خزه وصدها او منی که حضرت سلیمان دا خزه الکه د څه شي نه منې کړه ما د هغې نه کانت تعبدو چې دی به عبادت کو د هغې من دون الله بغیر د الله نه دی د چا عبادت کو د انور ورته وایي باس د الله نه به بغیر د بل چا عبادت نه کې یاد خیال لري ځنې خلک وایي چې نه د صد کې ضمیر نشته دا ما کان تعبدو دا فاعل د صد کې او تاسو به وایي چې دې خزه د الله عبادت مخکې ولې نه کو دا د توحید پابند ولې نه و نو وی وصدها منی کړو د خزه لا وصدها منی کړی او د خزله د الله د عبادت نه چا ما هغه کان تعبد من دون الله چې دی به عبادت کو بغیر د الله نه هغه د الله نه بغیر چې د نور چا عبادت به کو هغه د منې کړی و د چانه منې کړی و د الله د عبادت نه ولی وی ګور اکثر مسلې د رواجی چې په فاسق فاجر کور کې ماشوم جو دغه شو ماغه د کور تابع فاسق فاجری د بلمازو کور کې ماشوم شي ماغه سه بلمازي کده دیندارو دغه کې وشي هر سړی د خپل ماحول پس رواني دا خزه هم دا د قمقل نه وخو ماحول داسې او چې هغه ټول دغه نور پرستو انها كانت یقینا ودا من قوم کافرین داغه قوم کافرونه چې دا راله له حضرت سلیمان خسته محل په دې کې ناشته د الله د قدرتونو مناظر ورته خي د بنگلې مخې ته میدان دی تالاوی جوړ کړی دی په دې تالاو کې دا میان دی ورسدي او یو قیمتي پاکه صفا شیشه په دې دغه لګولې ده په دې تالاو مضبوطه کلکه شیشه چې د هغه ځای کې راښکاره شوه نوکران ورته وایي راځه بنګلې ته محل ته اوس دا دلته کې دغه شیشه نه ښکارېده دی وی که دا اوبه دي چې اوبه دي نو دی دا پنسل اوچتې کړې وته وی پنسه مر او چتا وا دا دغه د شیشه لګیدلې ده په دې رازه حیران شو چې دا سدي حق قیل لها ادخل الصرح دیتا او ویل شو چې نن اوسه دی محل ته اوس د محل نه ورستو دا دغه د لوی تالاو دی د سي تاریخ کې راځي چې د خزې دا ګمان وکړ چې دا ماوس د تالا او تاچي او مړکې می اپې د پاسه شیشه لګېدلې و فلما راته هر کله چې دی ولید د غزه نو حسبت هو ګمان پیو کلجت اند چپی چپس ته جوړي وبو وکشفت او د ښکاروالی وکړه عن ساقیها د خپلو پنډونه دا پرتوګي روچت که قالت نو هغې وي اوهوی موږ دغه دنیاګۍ پسې نښتي یو دا باچهي ده او دا داسې ده اصل شی خو دا دی دا کمې دغه دي د الله پاک څه قدرتونه دي قالت نو هغې ووې ربې ای زما ربه انی ظلمت نفسي یقینا ما ظلم کړی دی په خپل ځان چې زه لګېدلی مو د انور عبادت مې کوو و اسلمت او ما ځان تابع کړی دی مع سلیمان سره د سلیمان د چا تابع کړی مې دی لله د الله رب العالمین چې هغه رب د ټول مخلوق دی خلک وای نو بیا اخوا سو شو ناغه یو بزرګ وای وای اخوا بس ځای سو شو چې الله پرې خېری منګ بیم پریدو چې څه شوی وي به شوی وي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا کوي الله تعالی رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي یا الله خپل رحم په موږ باندې وکړي رب زموږ د حالات اصلاح وکړي رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را ترا کې د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کی رب د قران او د حدیث اتباع زمون نصیب وګرځي رب د قران او د حدیث او عظمت بڑای زمون پزمون کې پیدا کی رب د دې خیر او د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 بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي وصلی الله علیه